لا څنګه قرباني نو رښتینه مؤمن موحد مؤمن حضرت ابراهیم علیه السلام دی د بچی حکم ورته شوی دی نو بچی هم ذبح کړی دی نو ایمان دغه سی ایمان پکار دی و ان من شیعته ل ابراهیم او د دې طریقې ول ابراهیم علی السلام او جاء ربه بقلب سلیم کله چې راغ خپل رب ته په قلب سلیم سره یعنی مخلص سره اذ قال لابيه هغه وخت ویلی خپل پلار ته او خپل قوم ته رسو چې عبادت کوي تاسو افکن الهتن آیا د خپل ځان نه جوړ کړی شوی خدایان دون الله سوا د الله نه تريدون تاسو غواړي نو څه ګمان د تاسو پر رب العالمین فنظر نظره فی النجوم نو وکتل د یو نظر په ستورو کې دا د عربو اصطلاح ده او اصطلاح سره مونږ کله اغله غور وکړو مونږ کله کله خبره کې حیران شو لګبره وګورو اسی نو په عربو کې دا نه چې په نظر نظره فی النجوم یعنی نظر پستورو کې دا یو اصطلاح ده چې لږ غور وکړو لږ سوچ وکړو په خبره باندې دا نه چې دا سره نجوم علم ورسره نو بره وکړو واغې کې څه شی ولید دا څه خبره نه و بس دا د عربی اصطلاح ده چې بس لږ غور وکړو فقال انی سقیم نو ویل زه بیمار ما طبیعت می خراب ده سقیم معنی ده طبیعت می ناساز ده په دې ځکه خلکو سره روایت او قصې را جمع کړې چې ابراهیم علی السلام درې دروغ ویلي دي نعوذ بالله من ذلک دروغ ابراهیم علی السلام نه دی ویلي دروغ هم دغه خلک وي چې څوک پاغه وي چې د دروغ ویلي دي یو هغه چې دا ویلو کنه من فعل هذا بالهتنا چې کوم د بوتانو خبره وکړوي ابراهیم دا کار تا کړه نو بل فعله کبیرهم هذا فاسالوه وی بلکې دا دی غټ کړه د دنه تپوسو کوي وی یو دا دروغ دي ځکه کار خو ابراهیم علی السلام کړو دا خو د مناظره او د دلایل یو میدان او د دلایل په میدان کې دغه څه خلک کوي چې خپل مخالف خاموش کی او غلې کی دې ته څوک دروغ نه وایي او یو بل واقعا بیانې چې حضرت سارا د ابراهیم علی السلام سره و مصر ته تلو د ابراهیم علی السلام عمر تقریبا 75 سال دی او د سارا عمر 65 سال دی په دې عمر کې وی چې د مصر بادشاه غلطه اراده وکړه نو دغه ځکه باغ خبره تو کم نه جوړیږي وی چې کله به سړی خزه و چې دای خزه نو بیا باغ بده اراده کوله او چې کله وی چې خزه نه د خور نو بیا به سره بده اراده نه کوله پته نه د دې څه توکره نو دغه ابراهيم عليه السلام وی چې ته وای چې لکه زره د خورې ما دا دروغ ویل دي چې دا واقع ثبوت نشته یو اسرایلی روایت څه قصه ده یو دا ځای یادې و چې دلته ابراهیم علی السلام نعوذ بالله دروغ ویل دي بیمار نه و وی چې انی سقیم دا ټول سلاستو کذبات دا کذبات دا هغه چاري چا چې ویل دي ابراهیم علی السلام نه دی ویل دلته دا دروغ نه دي چا ته پته ده سقیم ویل کېږي زما طبیعت ناساز دی ودنن دا اوس چې موږ ټول ناسو کنه زمانم ته پوسو کې ما طبيعت ناساز دی مړی خراب ده ستاسو چا په سر دړي چا په طبيعت بل څه خبره ګډوډي په کور کې بس مسلې نن طبيعت خراب دی سقيم دی ته طبيعت ناساز دی نو دا چا ثبوت راوړل چې دغه ټیم کې ابراهيم عليه السلام طبيعت بالکل برابرو هغه مخ تر خپل د بوتانو عبادت لیدو دا لوی سرکشي د الله نه لیدو طبيعت به څنګه برابرو نه دروغ نه دي بزما طبيعت ناساز ده نو بس دیوم پرې خو د فتولوا عنه مدبرین دیو هغه پرې خو د ولاړل په شابهنه څنګه چې دی ولاړل او دا د اختر روز فراغ الی الہتهم نو غلې راغې د دیو د خدایانو ترانه نو د میل کمزې کې چې دا د بوتان دیوی خو دیو د د بوتانو بوتکدوه فقال نو ویل ورته الا تاكلون دا تاسو خورئ نه خرافونه وته خو دي تاسو نه خورئ مالکم لا تنتقون جواب مرنه کوي تاسو باندې څه شوې دي تاسو خبرې هم نشئ کولای فراغ عليهم ضربا باليمين در راغ دا لفظ استعمال شوی دی یعنی غلې شروع وکړه په خاموشۍ سره ضربا وهل باليمين خپ قوت سره فاقبلوا الیه یزفون دا ټول مات مات کړل نو دا خلک را روان شو ابراهیم علی السلام ته مخ کو یزفون چې منډه والي په منډو منډو را روانو قال ویل ورته ابراهيم عليه السلام آیا تاسو عبادت کوئ دا غته چې تاسو په خپل لاسونو تراشلې دي او الله تاسو پیدا کړی یو غته چې تاسو په خپل باغې باندې پوهیږئ دا په خپل لاسونو جوړ کړی داغه خدایان چرته کې دي شي نه هغه چې بس بل سزا نشته ده یعنی په غور د خبر باندې کولو ته تیار نه وو قالو بنو له بنیانا ویو اتشکده ولا جوړ کړي فالقوه فی الجحیم نو په لوی ور کې ورواچوي فارادو به کیدن نو هغه اراده وکړه په دباندې یو سازش دی او شر فجعلناهم الاسفلين نو موږ لاندې کړل دیو وقال وی ویل ابراهيم عليه السلام یقینا زتلون کې خپل رب طرف ته هجرت کوونکې مسیح دین ما ته بغه هدایت کی رب ای زما رب را کما ته من الصالحین نیک اولاد زیره ورکوم هغه ته په یو غلام چې هغه بردبارو حلیم اسماعیل علی السلام مراد ده فلما بلغ معه السعي نو کله چې ورسید هغه د سره السعي عمر د منډو ترړو ته عمر د منډو ترړو ته لو شو قال نو وی ویل ورته ابراهيم عليه السلام اي زما بچيا اني ارى في المنام يقينا زوینم په خوب کې اني اذبحك جتا على لوم ذبح کوم دي فانظر ماذا ترن تو ګور سستا فخر قال نغويل يا ابتي فعل ما تؤمر اي لارا وکه چې سستا ته حکم کیږي تاسو به خیال اندازه لګولي اسماعیل علیہ السلام چې دا کوم خبره کوي یا ابتي فعل ما تؤمر گویا کې هغه ته خپته ده چې پلار د ځان نه وي بلکې پلار ته حکم کیږي او پلار پیغمبر دی خو دې ځکه بل نقطه میار ساتي ابراهيم عليه السلام خو په مکه کې پاتې شوی نه دی د خپل خزي او د بچی سره راغله لک سات له ورځ نیمه له تاسو کړه بیا تل له خو ټول دنیا کې یو تحریک شروع کړی د ابراهيم عليه السلام مرکزونه جوړ کړی دي او داغه دوري دي نو د اسماعیل علی السلام دا تربیت چا کړو دا مور کړو بچیت تربیت لوی مدرسه ده دا حاضری ساتلې وو او دا ټول تعلیم حاضری ورکړې ده او دا ټول کریډټ مغه ته زی ځکه چې هغه مهنت کړې ده څنګه چې پلار ورته وایي چې زب حکوم دی نو بچي پلار ته څنګه غړي وړي وي الله له داس خبره ته کې هغه ته پته پلار پیغمبر دی او دا الله حکم دی او دا الله په حکم کې چون ترا کول بیانې دا ډیر لوی ذهن سازي غواړي ډیر لوی تیاری غواړي ډیر لوی مهنت غواړي خو هاجرې رضی الله عنها دا مهنت کړی دی نو مور چې مهنت وکي نو بچي دغه سي تیاریږي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې تبه ما بیا مې د صبر کوونکو نه زب صبر کوم فلما اسلما نو کله چې دا ځوان تیار شو وتله للجبین او سیم لو دې په اړه باندې بچي سم لو سم چې د لاله ولو د پاره خلک سم لول کوي وناديناه او موږ आवाज وکړو دته ايا ابراهيم چې اے ابراهيم دې ځکه ابراهيم عليه السلام خپل بچي ذبح کړی دی چاړې راخکو دي ده خلک وایي کنه چاړې ذبح نه کوله به چې ذبح نه کوله نو دې قار شنو چاړې گزار کړن هر سمندر ته ورسېده هغه باندې مې ولګید نو مې چې ولګید نو د قیامت پر الله وی چې بس دا حلال ورته ضرورت نه دا به حلالي او د مئی په دې مرۍ کې و چې یو نخم ده دا د ابراهیم علی السلام د چړې غ نشان دی خو دیو ته دا پته نه په نن سبا زمانہ کې هله تحقیقات خو پوره شوی قران هم ویل دي خو چې چاته لک ونه پتی نو هغه دې په حماقت باندې خان دي چې مې د دې وجنه ذبح کول منع شوی نه دي چې دا دغه وجه ده په مې د ذبح ضرورت نشته ځکه په دې کې هغه وینه نشته چې دمه مسفوح له بيدون کې وینه د دې وجنه د چړې راخ کو زړه سره جت نشته ده دا خو د دغه لپاره کېږي چې هغه وینه ټوله وزي zarar ختم شي دا خبره نه ابراهيم عليه السلام د خپل بچي په مړی چړه کې خو ده او چړې راخ کو ده مړی پرې کړه او خوشاله شو چې ما حکم ومنه چې سترګې وغړولې نو مخې ته ګډ پروت دی ذبح شوی دی او بچی خو روغ ولاړ دی د دې زره دی आवाज نه داسې پته لګي چې گویا کې ابراهيم عليه السلام فورا خو داسې دې لیدلی چې ته لګیا یې ذبحګی نو خوب تا رښتیا کو بس یعنی مطلب چې بل نور څه ته حاجت نشته دی ان کذالک نجزی المحسنین مونږ هم دغه شان بدلی ورکو خپل نیکانو بندگانو ته ځامن په لالو نه ذبحکو نه بس وشو ته پاس شوې کامیاب شوې ان هذا له البلاء المبين یقینا دا ډیر لوی امتحان الله فرمایي ډیر لوی ښکار امتحان وفديناه بذبح عظيم او مونږه فدیه ورکړه د اسماعیل علی السلام بذبح د لور کو موږ نه کانو لره یقینا دی او زموږ د مؤمنانو بندگانو نو خوشخبری ورکړه موږ دته د اسحاق چې هغه به نبی او صالحانو نبی او برکت دی په دبانې او په اسحاق باندې علیهم السلام ومن ذريتهما او د دې دوانو په اولاد کې محسنون بعضی مؤمنان دي وظالم لنفسه او بعضی ظالمان دي په خپل ځان مبین ښکارا ولقد مننا على موسى او یقینا موږ احسان کړو په موسی عليه السلام باندې او په هارون عليه السلام باندې او نجات ورکړو موږ د دوانو تر دې قوم ته د کربي عظیم نه د لوی غم نه او مدد کړو موږ د دیو نو دیو غالب اتیناهما واتیناهما ورکړو موږ د دوانو ته الكتاب المستبین الكتاب آیت تاسو را بلې بعل د دې لغوي معنی د بعل د آقا او سردار او مالک دا د لبنان چې کوم قوم او د بابل نه واله تر د مصر پورې بعل د دې بوتو د دې بندگی به کوله وتزرون تاسو پر دې احسن الخالقین خالقان ان د الله بندگی نه کوي الله تاسو رب دی او رب تاسو د پلاران دې مخکینو نو دیو داغه تکذیب وکړو فانهم لمحضرون نو دیو په اور کې د حاضر کړه شو نه مګر نه خزه داغه چې دا پر پاتې کیدونکو کې واسم مدمرن الاخرین بیا مونږه هلاکړي وغرستنی و انکم لتمرون علیهم مصبحین او یقینا تاسو تیرېږئ د دیو پر آثار باندې په دې تباشو کورونه باندې د سحر په وخت او باللیل د شپې په وخت کې تاسو عقل نه لرئ او یقینا یونس علی السلام د پیغمبرانو نو کله چې د او تقدیر ال الفلک المشحون مخکې په سوره یونس کې د تفصیل تیر شوی دی هغه ډکه کشته ته فساهما نو په قران دازې کې شریک شو فکان من المدحزین نو الته کې دې د بیلات کوونکو نشوونه خبره وبیلله فلتقمه الحوت نو تیر کو دلره مې او هو ملیم او دې ملامت زده ویني په خپل خپل ځان په دې باندې ملامت کو ځکه یونس علی السلام ته چې کله الله د عذاب فیصله دی قوم ته وکړه نو یونس علی السلام د خپل طرف نه دی ته یو ورځ وخت مقرر کو او بیا خپل زه پرې خو دو روان شو چې په دې باندې سم عذاب راځي نو الله خو خپل پیغمبر ته وایي چې ته وسوځه خو د دې وینا نه مخکې مخکې دی وته نو دی وجنه او رست قوم چې د عذاب اثرات ولیدل نو عذاب راغلی لا نو خو د عذاب نه راغلی نو قوم ایمان راوړو یونس علی السلام قوم ته بیا واپس نشو بلکې په کشته کې سور شو او دا غیر نه پس بیا مې خېټه ته تللی دی او د مې د خېټ نه الله واپس دی را لګلې دی فلولا انه كان من المسبحين نو کچرت دې نه وې د تسبيح ويونکو نه په خېټه د مې کې للا به سبي بتنه الى يوم يبعثون نو د وخت تر کړو د مې په دې خېټه کې تر ورځ د قیامت پورې فنبذناه بالعراء وهو سقيم نو وګرځوم دلر بالعراء په یو کلاو شړ میدان کې وهو سقيم او دې بیمارو خو د دې مطلب دا دی الله خبره خو په شک کې نه چې قوم یا به یو لاکو یا به زیات مطلب دې چې په بادي او نظر سره چې بده وته قتل نو لاک یا لاک نه زیات ښکارېدل دومره خلکو فما فآمنو نو ایمان راوړو فمتعناهم الى حين نو پیدا ورکړه وي مون ابو ته مون د یو وخت پورې فستتهم د دې لک تاسو کا علی ربک البنات ولهم البنون ایستا د رب د پر لونه د دې د پر ځان لزامن دي ام خلقنا الملائکه اناسا یا د فرشتي مونږ خزي پیدا کړی دی ولې دا جو ته صفت را وهم شاهدون او دیو گواو د دیو حاضرو په هغه وخت کې الا خبردار انه من افکهم لا یقولون دا د خپل دروغ نه دی وایي چې ولد الله د الله د پاره بچیره و انهم لکاذبون اصطف البنات علی البنین آیا الله غوړه کړی دی لونه په ځامن باندې مالکم تاسو باندې شوی دی دا څنګه فیصله کوي آیا تاسو نصیحت نه قبلوي ام لکم سلطان مبین یستاسو د پاره دلیل په دی باندې شته په هغه څه باندې تاسو عبادت کوئ ګمراه کوونکي نورو لره الا من مګر هغه چا لره ګمراه کوئ چې هغه ننوتونکی د جهنم اور ته وما منا او بیا وایي جبرئیل وایي وما منا نشته دی زمونږ نه الا له مګر دی د هغه دپاره مقام معلوم یو مقام مقرر دلته یې بیان دی خبره فرشتې مراد دي و انا لنحن الصافون او مونږ صفونه جوړونکي سب بسته خدمتګار یو او یقینا مونږ یو تسبیح ویونکي و ان کانوا لیقولون آیا زموږ په عذاب باندې جلتی کې نو کله چې نازل شي دا عذاب د ابتدا کې ما تاسو ته چیلنج دی فاذا نزل بساحتهم نو کله چې دا عذاب نازل شي د دیو په سهن باندې فسا الصباح المنذرین نو ډیر بد دی سبا د هغه خلکو چې غیر ول شوی ان د عذاب نه وتول عنهم حتى حين او واپس شه د دیونه تر یو وخت پورې و ابصر او ګور دیو ته کله چې په دیو عذاب نازلېږي په سو په یو بصیرون نو زر د چې دیو به موینه سبحان ربک رب العزه عما یصفون پاک دی رب ستا چې رب عزت والده دا غسنه چې دی بیانې ورله وسلام علی المرسلین او سلام دی په هغه خلکو باندې چې لګل شوی پیغمبران والحمد لله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا درې واړه آیتونه د هر مانځنه رسته وویل درې ځله دا درې واړه آیتونه فقد اکتال بالمکیال الاوفا من الاجر نو دا اجر نه ډیر غټ غټ لوخي خپل ډکړو ډیر غټ غټ لوخي ډکل ګوې ډیر لوی اجر والا آیتونه دي سوره سواد مکی صورت ده په ترتیب د تلاوت کې 38 نمبر دی ته درشم په ترتیب د نزول کې 37 نمبر دی و درشم د سوره قمر نه پس نازل شوی دی په دې صورت کې یو لوی واقعي بیان دی کله چې ابو طالب بیمار شو د دې بیماری په وخت کې مشرکان دا سوچو کو به کده مړ شو او دا غي نه پس مونږ بیا زیاتی کو د پیغمبر سره نو ټول خلک براته پیغور راکې چې ګوره ترې ژوند دیو نو دی ورته سنوي وسې چې تر مړ شو نو دی لګیاري تنگول او سخت او تکلیفونه ورته شروع کړ نو راځي چې ورشو ولا د ابو طالب سره خبره سپینه کو نو ابو طالب له ورغلل او وی چې دغه سیدا مسله ده زمونږه او د دوه زمونږ مېس کې صلح وکړه چې د څه کوي هغه دې کوي او مونږ ته څه کوه به مونږ کو بس دې مونږ نه چړو زمونږ خدایان دې نه چړو مونږ به دې نه چړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو طالب پیغام راولېګو هغه تشریف راوړو او ورته وای وراره دا ستاد قوم خلق دی دی راغلی دی او ستانه یو تاسو یو خبره کې مطالبه کې ستانه د دې دا مطالبه چې وته پیش کړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زه تاسو ته صرف یو خبره کوم او کدا خبره تاسو وکړئ او تاسو حکومت په پاغوي قائم شي او عجم به ټول تاسو له ټیکس درکې دوی داسې له غریب شاور ته ابو جهل وی وراره دا یو خبره نه لس خبره به ومنو دي سي لس خبره نو دا خبره ورته کا خبره څه ده هغه د توحید کلمه و چې لا اله الا الله نو دیو پاسه ده سرونه خطه او خبره کوله آیا دا ټول خدایان بس راغلم یو خدای ته جوړ شو دا چرته کې لشوي زئی خبره پرې ده وي او صبر وکړي پر خپل خدایانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې جواب نه پس د دې صورت کې نور خبرې دي چې د چا د انکار د دې خلکو د دې کافرانو د انکار چې کوم وجه و هغه تکبر او حسد او زید او عناد په دې باندې په دې صورت کې خبره شوې ده او بل خبره دام ده چې تاسو د دې پیغمبر مزاق وړاوه هي هغه وخت لري نه چې دا پیغمبر به په تاسو باندې غالبي او تاسو به بیا کمزوري د مخې ته سرکوزي ولاړی بیا د انبیاو واقعات دی په دې کې او هغه دا چې د الله عدل بیلاګ عدل دی د داوود علی السلام او د سليمان علی السلام د دوانو یو قصې دي چې کلم سو قصور مخه ترازی نو الله د پیغمبرم خیال نه ساتي دا بیلاګ عدل والده او نن چې تاسو د چا اطاعت کوئ نو سبا به په جهنم کې د دیو سره ورسره او یو بل باندې به ملامتیا وایي نو د هغې نه ښه دا نه ده چې نن د الله تابعدار شي او بل د آدم علی السلام واقعا ذکر کیږي په آخر کې او هغه دې لپاره چې نن کم تکبر او غرور د الله په عبادت کې او د دې پیغمبر په اطاعت کې مانع دی نو پرونم د ابلیس لپاره دقه مانع او د تکبر او غرور نو که تاسو هم د ابلیس په لار باندې ځئ نو انجام به هم د ابلیس انجامي فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سواد الله عالم دې په مراد د دې حرف باندې والقران دې ذکر او قسم دې په قران چې د نصيحت نه ډک دی بلکې هغه کسان چې کو پر کړه دې په عزت کړي یعنی په تکبر کړي او په ضد کړي د حق نه د حق سره کم اهلکنا من قبلهم سمره هلاکړي دې د دیونه مخکې من قرنن پیړې فنا دو سرداران روان شو منهم د دیونه مجلس نه او ویل انیم شو وی زی وسبرو علی الہتکم وصبر کی په خپل خدایانو ان هذا لشیء یراد وی دا یو څه شی دی یراد چې د څه مطلب دی په دې کې د کرسی غواړي اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره نه دی اوریدلې موږ د دې باندې پر رستنی دین کې نه نصرانیت کې موږ دا خبره نه دا اوریدلې ان هذا الا اختلاق نه دی دا مگر دا ځان نه جوړ کړی شوی خبرې دی آیا نازل کړی شوی دی په د باندې دا قران زمونه بلکې دیو په شک کې من ذکرې زما د نصيحت نه دی وحینا بل لما یذوق عذاب بلکې دیو له عذاب سکل نه دی ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا د دیو سره خزانه د رحمت د رب ستاري چې هغه عزیز او وهاب دی ام لهم ملک السماوات ار دیو د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه ده او هغه چې په مین د لګري فل يرتقو فل اسباب نو دوی دی وخیږي په دې لارو د اسمان کې جند ما دا یو وړوکی غونه جتر دا مکی والا هنالک په دغه ځای کې مهزوم من الاحزاب دا مغلوبه کیدون کې شکست خورون کې د ډلونه کذبت قبلهم تکذیب کړي او د دیونه مخکې قوم د نوح علی السلام او د عاد او فرعون چې ذل اوتاد میخونو والو یا خدانه چې د بادشاہي دومره مضبوطه وا څنګه چې میخ مضبوطی نو حکومت داسې مضبوطو یا میخونو والداو چې کم ځای ته برد لخر لاړ او دیو به خیمه ولګولې نو ټول به میخونه میخونه د اخکار دي چې کم ځای کې خیمه لګېدلې او یدام دي چې د بچاله سزا ورکول نو په لاسونو خو به ول میخونه ټکوهل اذیت به ورکاو ذل اوتاد نو څنګه وسمود او سمودیان او قوم د لوط او اصحاب د ایکین شعیب علی السلام قوم دا ټول ډلې ان کلن نو دا ټول مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو په حق عقاب نو دا الله عذاب لازم شو پدیو وما ينظر هؤلاء او انتظار نکي دا کسان الا صيحه واحده مگر د یوې دماکي ما لها من فواق چې نه پیدا غي د پاریس توقفه وقالو ربنا دویل ای زمونږ رب عجل لنا قطنا یو قبل یوم الحساب زر راکه مونږ ته خپل حصہ د جنت نه یو کده جهنم زر را تراکه مخکې د حساب نه صبر کوه پاغه سنن چې دی وای واذکر عبدنا داوود او یاد ک بنده زمون داوود علی السلام زل اید چې قوت والو انه اواب یقینا دې رجوع کوونکې او الله ته ان سخرنا الجبال معه یقینا مونږ تابع کړو د لپاره غرونه یسبحن چې تسبیح ویلا غوي بلاشی والاشراق دیوال باندې د شانه طرف را واوړې دلته د کوټې ته د د کمرې ته چې د پکې دن ناستو اذ دخلوا على داوود کله چې دیو داخل شو داوود علی السلام باندې ففزع منهم داوود علی السلام د دیونه ویریز ځکه دنه بار دربان ولاړ دی څوک نه راپری دي او د شار تر په دوه کسانو راو دنګل او راغلل د بادشاہ دربار ته کمرې ته دنه چې کوم ځای کې د عبادت کو قالو هغه ورته لا تخاف مې یریګا نو چې دا مې یریګا ورته وی دا خبره د یری یو خبره وا بادشاہ ته راځي د بهر نه هغه ته مې یریګا مطلب دا کوم بل سو خلق دی خصمان بغا بعضنا على بعض وی بس دا زمونږ دوه خصمین دي اصل کې دیزه کې واقعا دا ده چې د بنی اسرائیل په زمانه کې مفسرین ټول لیکلي دي چې د دې خبرې څخه قباحت نه چې یو سړی بل یو کس ته وایي چې ته خپل خزه زما د پاره پرې دوه چې زه ور سره بیا نکاح وکم او دسی بکیدل هم خو دې ځکه یو طرف ته سليمان داوود علی السلام پیغمبر دی دا یو لوی مقام دی او بل طرف ته لاندې یو بل څوک دی چې هغه لاره چې کوم معلومیږي چې رم دغه خبره کې دی شي نو کې دی شي داوود علی السلام د دې خبرې خواهش دا غنه کړی او هغه په دې باندې خوخه نه ده خو د دې وجنه چې هغه د پیغمبر مطالبه ده د یو لوی سړي د بادشاه مطالبه ده نو دې ځکه هغه مجبور شوی خدا کار لا شوی نه دی او الله تبارک وتعالى په دې باندې غریب کړی دی او غریب تم په دې انداز کې کړی دی چې دا دوه کسان الله راولېګل او ورته وای خصمان بغا بعضنا على بعض مونږ دوه خصمین یو مدعی مدعی یو وبغى بعضنا على بعض مون په یو بل باندې یعنی یو په بل زیاتې کړې ده فحکم بیننا بالحق عجیب غونې خلق دې کنه مدعی مدعی دي فیصله وکړه زمون په منځ کې ګوره په حق صحیح فیصله وکړه ولا تشتت او بین صافیونه کې وهدنا الی سواء الصراط او راهنمایو که زمونږ طرف د نیغه لارې ته د دینه پته لګی چې دا څه خبره څه بل شان دا خو را داوود علیه السلام په پوه شوی نه دی ان هذا اخي مساله څه ده وی دا زما رور دی له تسع و تسعون نعجة د ده نننوې ګړي دي ان یو کم سل ګړي دي ولی نعجة واحده او زما یو ګړه ده دې ځکه د دې خبرې ضرورت دا ضروری نه ده چې د داوود علی السلام نه نن وې خزې وي دا خو هغه یو مثال ورته ورکړي چې فیصله یو تر ته یو او بل تر ته نه ډیری دي خدا هغه یو مثال جوړ کړی دی یو خبره چې سلیم د داوود علی السلام ته توجه پیدا شي فقال نو دی وای اکفلنیها دا ما تراک دا یو غړهم وعزنی فی الخطاب او دی غالب دی په ما باندې په وینا کې د سره طاقت مسره دی نو زه مجبورېږم قال نو داود علیہ السلام ورتوای لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه یقینا د پتا باندې ظلم کړی دی ظلم کړی دی چې دستا دا یو غډ غواړي خپل غړو سره یو ځکی و ان کثیر من الخلطاء او دې ځکه فیصله وکړه خو د مدالې نه تفوس زکونه چې مدالې خاموش شو د چې داوا وکړه نه بل خاموش شو نو پته ورې د خاموشي درجه لګیدو چې ټیک ته داوا نو به خبره تشریح مکړله و ان کثیر من الخلطاء او یقینا ډیر د شریکانو نه چې یو ځای کار کوي لا یبغي بعضهم علی بعض سرکشی کې ظلم کوي په یو بل باندې الا الذين امنوا مگر هغه خلک چې مؤمنان دي نو هغه دا کار نه کوي وعملوا الصالحات نیک عمل کړي وقليل ما هم او دغه ډیر لګ دي خو چې څنګه دا خبره دا فیصله واوروله نو فورا داوود علیه السلام د توجه شو چې دا خو لکه چې د رب امتحان دی او هغه خبره ده چې زمانه شوې ده هم دا غي غریب دی او دا غي تنبیه ده چې ما ترا کړې شو نو فورا د دې دومره لوی بادشاہي د دې دومره لوی حکومت باوجود وظن داوود او یقین وکړ داوود علیه السلام انما فتناه چې مونږ په دبانې امتحان وکړو فاستغفر ربه نو مغفرت یو وخت د خپل ربنا وخر راکعا واناب او پریوتو په سجده باندې راکعا نه خکته شو په سجده باندې واناب او رجوع وکړه فغفرنا له ذالک نو موږ دا د معاف کړل وان له یقین د د لپاره عندنا زمون سره لزلفا مقام د تقرب او حسن مآب او ډیر خزه د رجوع یعنی خټه کانه د زمون سره داغه د لپاره دا واقع بیان دې د لپاره کړه چې د الله عدل بیلاګ دی الله اوچت دی او کلم چې معمولی ونه یو لغزشم کیږي نو کدا الله د پیغمبر نم کیږي نو باغ باندې برای راست غریب کوي الله د هیڅ نه حیا نه کوي بل هیڅ حکمت دی واقع نشم دغه حکمت دی چې د الله عدل چې بلاغ عدل دی چې پاره کې د پیغمبر سره یو ذره بر گنجائش نه کیږي که څه خبره مراشي باندې تر قیامت پورې لوستې کیږي دا غي تنبیه یا داوود اے داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یقینا مونږ ته ګرځولې خلیفہ په ځمکه کې فحکم بین الناس نو فیصله کو د خلکو په منځ کې بالحق په حق ولا تتبع الهوا او تابعداري مکو د خواهشاتو فیضلک عن سبیل الله نو دا تابعداري د خواهشاتو به د الله د دین نواړی ان الذين يقنن اغه کسان یضلون یضلون عن سبیل الله چې اوړي د الله د دین نه لهم عذاب شدید دا غوی د پر سخت عذاب دی په سبب د دې چې یې کړه واغوی ورځ د حساب وما خلقنا السماء والارض او نه پیدا کړم موږ اسمانونو او زمکه وغسه چې په مین د دې کې باطلن فزول ذالک دا خبر ظن الذين ګمان دا کسان د چکو پر کړه دي نو هلاکت ته د پاره دا کسان چې کو پر کړه من النار د اورنه قال الذين امنوا يا غرزم موږ کسان چې ایمان راوړو نیک عملونه کړی کل مفسدين فی الارض په شان د فساد کوونکو په ځمکه کې آیا یا مونږ ګرځو متقین په شان د فاجرانو نه دا کتاب د جنازل کړه د موږ لپاره مبارک دی د لپاره چې غور وکړي په دې د دې پایتونو کې وليتذكر اولو الالباب او نصيحت واخلي د دینه عقلونو والا خلق ووهبنا لداود سليمان او ورکړو موږ داوود علی السلام ته سليمان داغه بچي نعم العبد دا سليمان ډیر خبندو انه اواب یقینا دا ډیر رجوع کوونکی و اذ عرض علیه بالعشی یاد کاغه وخت د دې رجوع کوونکې بندو سره د دومره لوی حکومت نه اذ عرض علیه کله چې بده باندې پیش کړی شو دته بالعشی د ماخام په وخت کې الصافنات الجیاد هغه اصل او عمده او تیز رفتار اسونه فقال ندویل انی احببت حب الخير یقینا اختیار کړی د ما محبت د دې اسونو د خیر نه مراد اسونه او د دغه سوق پنده او دغه سټونه یعنی د مینې او د محبت نه مسکول چې دا مینه او محبت زما د دې سره د الله د دین د وجه نه دی چې دا د الله د دین د غلبې ذریعہ ده ولقد فت خلق دلته قصې مشهور کړې دی په تور باندې وه هل زکه د مازیګر مست قضا کړو دا ټول د اسرایلیانو قصې دي ولقد فتنا سليمان او یقینا ازمایش کړو موږ په سليمان باندې والقینا علی کرسیه جسدا او غرزوله مونږ د په کرسۍ باندې یو ثم انا بیا د رجوع کړه په قران کریم کې مفسرین وايي دا ټول نه مشکل ترين ځای دی چې د دې جسد نه مراد څه دی د په کرسۍ باندې مونږ یو جسد ورغورځو د دې مشکل ځکه دی چې مونږ په داغه شي په تحقیق په سلګو چې الله مبهم ساتلې دی ظاهر خبر دې سوکې نشي معلوموله البته د دې زین رسته چې سليمان عليه السلام کومه دعا د خپل ځان د پاره کړی چې بادشاہي ما تراکا په زمان رسته بل چې څوک داغه حقدار بیا نه داغه نبازي مفسرین لیکي چې دلته د سليمان عليه السلام یو زوی دی او هغه د دې دعا کړې دا, دا خواهش د تیر زمانه پس د زما بچیم په تخت باندې کینو دا زه چې کوم سکار کوم دا میراث ته سنبال کی نو هغه نالایق او خود ولیعهد کوم رجعام نوم راغلی دی د نالایق وختو او د دې نالایقې په چې پته ولګی دا چې دا خو نالایق دی یو کوند نه تراش ده نو د دې وجنه هغه پر خپل لغبنه ستومان شو ګویا په کرسي باندې یواسي جسد دی چې څه د کار نه دی خو بهر البیام د دې جسد نه مراد کړه هغه بچی شي یا د دین نور ست تشریحات بعضی قصې او بعضی روایت راغلي دي خود دینه هم دغه مراد کې دي چې یاده چې څه قصور څه کوتاهی څه لغزش شوی دی او دا غي په وجه یو جسد چې دا غي جسد ذکر الله تبارک وتعالى نه کړي خو امتحان مراد دی او دا غو رجوع مراد چې الله تبارک وتعالى فرمای ثم اناب نو بیا غ رجوع کړي د الله ته قال وی رب اغفر لي اے زما رب ما ته بخنه وکاو راکه ما ته بادشاہي لا ينبغي لاحد من بعدي چې نوې مناسب زمانہ پس د بل هیڅ چا د پاره انک انت الوهاب هذا عطاؤنا دا زمونږ انعام دی فمنن نو ته احسان کوه چې چاته دی خوښې سور کې او امسک یا ته بندې نور کې منکه بغیر حساب د دې ست حساب تاسو سره نشته دی و ان له عندنا لزلفا او یقینا زمو سره د دې لپاره د نزدېکت لوی مقام او حسن مآب او بهترین انجام واذكر عبدنا ایوب او یاد کې بنده زمون ایوب کله چې هغه واس کړو خپل رب ته اے رب مسکړه دې مال را او بیا د دې د خځې سره سم مسله راغلی او قار شوی و د بیماری په دې وخت کې د دې تشریح مخکې تیر شوم د ایوب علی السلام د بیماری نو قسم خورل چې زب سل چوکی تا وهم نو الله فرمایي وخذ بيدک ذخسن رواخل پر خپل لاس کې یو موټه جاګه کې تنکی نه هغه چخ کې د جارګوي په شان ور پکې سل فضرب به نو پدی وها ولا تحنس او محانس کېږي قسم مه ماتوه دا د ایوب علی السلام لپاره جدا یو خصوصیت سره الله دا کار کړو داسې نه چې د نور چا لپاره داسې طریقه نه ده ان وجدناه صابرا یقینا موږ بیا مونږ ته دغه صبر نعم العبد ډیر خبندو انه اواب یقینا دې الله ته ډیر رجوع کوونکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا څومره خلک چې بیماران دي الله دې ټولو له شفای کامله عاجله ورکړه او دې ټولو تکلیفونه او مشکلات آسان کړه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين